بل په دې طریقې سره حاصلېږي وهذه الطریقه او دا طریقه چې دا وهذه طریقه اصحاب التخریج او دا طریقه د چا د اصحاب التخریج ده دا طریقه دی اصحاب ګوره دلته دی د اجتهاد عام به اخلي اجتهاد مطلقه او اجتهاد فی المذهب دواړو ته ور شاملې اجتهاد مطلقه او اجتهاد فی المذهب دواړو ته ور شاملې واوسطها من کلتا الطریقین ان يحصل له من معرفت القرآن والسنن او اوسط دی کې بیا د دواړو طریقینو کې چې مونږ له وباسو ادا ده چې هغه سړی مجتهد جوړېدی شي چې حاصل وي د دې پاره د معرفت د قرآن او د سنن نه ما هغه ورئیسا یتمکن به من معرفت رؤوس مسائل الفقه المجمع علیها بأدلتها التفصیلیه چې په هغه سره به د قادر ګرځي مطلب دی معرفت تی اگر اوس تی مسائل دی فقه چی کوم مجمع علیها دی یعنی متفق علیها دی سره دی ادله او تفصیلیو ويحصل له غایت العلم او حاصل سی دی پارا اغا غایت العلم ببعض المسائل الاجتهادیه هم من ادلتها وترجیح بعض الاقوال علی بعض و نقد التخریجات و معرفت الجید والضعیف دغه باندې علم وي نو دا سړی ته بیا مقصد دا دی چې اجتهاد درجه حاصلېدلی شي و ان لم یتکامل له الادوات کما یتکامل للمجتهد المطلق اگر که دخوا ته هغه آلات تی اجتهاد دونه کامل نه لکه مجتهد مطلق خواته چې دی کامل دی نو دغه درجه بیا هغه د مجتهد فی المذهب درجه فیجوز لمثله ان یلفق من المذهبین بیا جایز ده لپاره د مثل د داسې سړي ان یلفق چې دی ګډ کړي من المذهبین د مذهبینو نه اذا عرف دلیلهما چې کله د دواړو دلیل ورته معلوم وي وعلم او ته معلومي ان قوله لیس مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد چې د خبره داسې ده چې په دې کې اجتهاد د مجتهد نه جاری کېږي ولا يقبل فيه قضاء القاضي او قضا د قاضي نه پکې قبلېږي ولا يجري فيه فتوى المفتين دارنګې وان یترک بعض التخریجات او دته بیا دا حق سته چی دی پریدی بعضی تخریجات التی هغه سبق الناس الیها چی هغه ته خلقو چکړی تګ کړی دا کله به دی پریښودلی شی اذا عرف کله چی دته معلومه وی عدم صحت عدم صحت دی هغه تخریجاتو دا هغه مجتهد فی المذهب خلق کی بیا ولهذا لم یزل العلماء او دی وجه نه به همیشه دی پاره علماء ممن دی هغه نه لا يدعي الاجتهاد المطلق چی دو به دعوی د اجتهاد مطلق نه کوله ادی باوجود يصنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون نو دا هغه د مجتهد فی المذهب درجه یی دا تفصیلات بیا د مجتهد خپل درجه مجتهد مطلق مجتهد فی المذهب اصحاب تخریج اصحاب ترجیح فلانه دا بیا د اصل کې د اصول د افتاء کی بیا دو ورته وایی علماء په دی عقود رسم المفتی او په دغسی کتابونو کی بیا د دی شیونو چی اصلی بحث جای هغه ده واذا کان الاجتهاد یتجزا عند الجمهور والتخریج یتجزا او اجتهاد خو جمهور رائے مطابق تجزی قبلی او تخریج تجزی قبلی یو سړی چې مجتهد نو دې دا مقصد نه چې دی په هرې مسئلې کې مجتهد درجه لري نه کله به په یو باب مسائلو کې دی مجتهد در اجتهاد درجې ته رسېدلی په بل کې به کله به په یوې مسئلې کې دی مجتهد وي او په بلې کې به نه وي دارنګې تخریج چې کوم کولی شي نو اصحاب التخریج کې دا نه ده ضروري چې بیا د هرې مسئلې باندې دا تخریج کولی شي کله به په یو مثال په باب د میراث کې دته مهارت حاصل وي یا به په باب د بیې کې دته مهارت حاصل وي نو په هغو کې به تخریج کولی شي په بل باب کې به یې نه شي کولی نو جمهور په دې باندې دي چې دا اجتهاد او تخریج تجزی قبلوی دا څه کوي تجزی قبلوی وانما المقصود تحصیل الظن او مقصود خو تحصیل دی ظن وی وعلیه مدار التکلیف او په دې باندې دار و مدار تکلیف ته چې ظن حاصل سی بس دا باندې سړی مکلف شو فما الذي يستبعد من ذلك واما ما دون په یواقیت او په کتاب الیواقیت والجواهر کې راغلي دي، ګوره صفحه، دې پاره دا مثالونه اوس پېش کوي، انه روي عن ابي حنیفة رضی الله عنه انه کان یقول، امام صاحب به ویله، لا ینبغي لمن لم یعرف دلیلی ان یفتي بکلامی، چې چا ته د ما دلیل پته نه لګېږي نو هغه د ما په کلام باندې بیا فتوا نه ورکوي. وکان رضی الله عنه اذا افتا یقول اچ کله با امام بونی فسه فتوا ورکول نو د بداس ویلا هاذا رای النعمان ابن ثابت دا رای د نعمان ابن ثابت تا یعنی نفس خپل ځان بشاو وهو احسن ما قدرنا علیه او دا هغه احسن هغه دا ما قدرنا علیه چې مونږ په قادر یو زه چې چوره په قادر نو هغه کې ما ته احسن کول لدینه بل نخکاری فمن جاء باحسن منه فهو اولا بثواب چا له ما خبرې نه احسان راوړ نو هغه اولی بالصواب ده. وکان الامام مالک رضی الله عنه یقول اغ به داسې ویله ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامه ومردود علیه الا رسول الله مخکې تېر شوی چې داسې کس په دنیا کې نسته مګر اخ کلام کې ځنې کلام ماخوذ وي او ځنې مردود وي سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره خبره ماخوذه وي او نور خو به هر په دنیا کې بل انسان خبره یا به مردوده وي یا به ماخوذه وي نو مونږ خو امامان یو خو مونږ خبرو کې دواړه احتمال شته ځنې خبرې به مو مردودې وي او ځنې به مو چې ماخوذې وي نو په ځنې عمل کو چې کومه بې دلیله درته ښکاري یا مو دلیل باندې اتقان نه رادرومي نو بالکل بیا مونږ ما مانو چېرته صحیح حدیث ته ملاو شي بیا هغه مانو نو دو چېرته داسې نه دي ویلي چې داسې محض مونږ پر حدیث پرېږدو هر شی مونږ پر پرېږدو دارنګ رایسا وراول حاکم والبیهقی عن الشافعی رضی الله عنه انه کان یقول چې امام شافعی صاحب ویلا اذا صح الحديث فهو مذهبی چې کله یو حدیث صحیح سینو دا به ما مذهبی وفي روایت بل روایت کې ویلي دي اذا رايتم كلامي يخالف الحديث کله چې تاسو مو یو خبره مخالف دي حدیث من دا کو فعملوا بالحديث بیا په حدیث عمل کو ځکه چې کېدای شي ما ته هغه حدیث رسېدلی نه ځکه ما مخالفه خبره کړې ته ګوره خپل تحقیق کوه فانه دین دا دین ده وکان رضی الله عنه یقول ابل جای امام شافعی سے فرمای لا حجت فی قول احد دون رسول الله صلی الله علیه وسلم نسته د حجت په قول دی اچاج کې سوا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای ان کثرو اگر کاغه ډیر قول کوي ولا فی قیاس ولا فی شیء او نه په قیاس دی چا کې حجت ستا او نه په بل شي کې دی چا کې حجت ستا وما ثم الا طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بالتسلیم وما ثم وما ثم وما ثم هناك یعنی نستا په دین کې الا طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر طاعت حضور صلی الله علیه وسلم نور دی اچا کول پچا باندې حجت نه ده وكان الامام احمد رضي الله عنه يقول اقبل ليس لاحد مع الله ورسوله كلام چې الله الله رسول خبرې کوي بل چا سره خبره نشته چې یو ځای الله الله رسول یوه خبرې کړې وي نو بل چا څه خبره ده چې فلانکي پکې ته دا رایه ده نه نه اصل خبره خو د الله د الله رسول ده لیس لاحد مع الله ورسوله کلام نسته د لپاره د اچا سره د الله تعالی رسول د کلام وقال عايز مقصد باندې خو شو وقال ايضا لرجل او دارنګ امام احمد سيبي سړی ته وتل لا تقلدني ولا تقلدن مالکا مد ما تقلید کوا مه د مالک تقلید کوه ولا الاوزاعی ولا النخعی مه د اوزاعی تقلید کوه مه د نخعی تقلید کوه ولا غیرهما د مه د بل چا کوه بلکه اصل مسئله دا ده وخذ الاحکام من حيث اخذو اتد احکامات تی ایغ جنا رخله چکم جنا دو رخیستی دی چا چوک تا یعنی من الكتاب و سنت کتاب خدا گور ایغو خلق دی پار دا خبر ده چا پا دی قادر وی چی کتاب سنت ما احکامات راخیستل شي دا هغو خلکو لپاره ده چې هغه پخپله مجتهدین وي نو چې کتاب او سنت نه اخذ خپله کولی شي نو هغه څوک وي مجتهدین نو یقینا بیا مجتهد ته د بل مجتهد تقلید جایز نه ده او دا اهل حدیث ټول دغه روایت دغه څه کیسې نقل کوي او دا بیا په دې باندې اخکې چې ګوره تقلید جایز هلکه دا خو هغه چا دپاره چې اخو نو ته اخذ د قرآن د حدیث نه کولی شي دا خو هغه چا دپاره چې اخذ د قرآن حدیث نه کولی شي نو هغه د هغه نه کوي چا نورو مجتهدینو کوم نه کړی خدای دې اغانه کوي ځکه چې دا خپله چې ده مجتهد درجې کې ده ښه جي لا ينبغي لاحد ان يفتي نه ده مناسب یو کس لپاره چې فتوا ورکړي الا ان يعرف اقاويل العلماء مګر اله چې دی به ما دی به پیژني قولونه د علماو فی الفتاوی الشرعیه په دې فتاوی شرعیه کې ویعرف مذاهبهم او د دوی مذاهب به پېژني، مذاهبو باندې به یې علم وي، اقاویل د علماوو باندې به یې علم وي، هله به فتوا ورکوي، فإن سئل عن مسألة یعلم أن العلماء الذین یتخذ مذاهبهم نو که چېرته د یوې مسئلې متعلق چا نه تپوس وکړ اوس او ده ته پته وه چې هغه علما چې هغه مذاهب خلک نیسي یعنې هغه چې کوم رؤوس علما دي قد اتفقوا علیه هغو په دې باندې اتفاق کړی ده داسې یوې مسئلې تپوس وکړو چې په هغه باندې هغو علماوو اتفاق کړی دی چی خلق دی هغو مذاهب ځان دی پاره نیسی هغو اتفاق په کړی فلا باس بان یقول هذا جائز وهذا لا یجوز نو دغسی متعلق په بیا فتوی کی دی او تولی کی چی هذا جائز وهذا لا صرف په جواز عدم جواز باندې به جواب کافی دلیل ضرورت په نی ځکه چی دا متفق علیه مسئله نو دالته به جائزون او لیس بجائزین باندې خبره بند کی فلا باس بان یقول هذا جائز وهذا لا یجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية او د ده خبره به علی سبیل الحکایت یعنی علی سبیل النقل وي و ان كانت مساله قد اختلفوا فيها اکه چته داسې مسله و چې پیغه کې علماو اختلاف کړایو فلا باس بیا یقول بیا بدای په فتوی کې داسې وتلی کی چې هاذا جائز فی قول فلان وفي قول فلان لا يجوز داسې به وتلی کی وليس له ان يختار ادا ته پر حق نس چې دا اختیار وکي ځکه چې دا چې اصحاب ترجیح نه خونه ده فیجیب ببعض بقول بعضهم ما لم يعرف حجته نو بیا دا جواب ورکي په قول بعضی ها چی تر څو پوری حجت یې ورته معلوم نه وي که د بعضی مفتابعی قول ورته معلومه وه بیا ټیک ته بیا به ورته وایی چی فتوا په دې باندې ده کنی په دې کې فلانی قول کړی ده فلانی خو دلیل دی هغه چه ده مضبوط ده وعن ابي يوسف وزفر وغيرهما رحمه الله رحمهم الله لدون دا خبر روایت انهم قالوا دوبویلا لا يحل لاحد اچا پر دا حلال نه ان يفضي بقولنا چې مونږ په قول باندې فتوا ورکی ما لم يعلم من اين قلنا چې تر څو دا ورته معلوم نه وي چې دا خبره موږ د کوم ځای نه کړې ده یعنې خپلو مقلدینو ته به یې دا ورته ویل چې ګوره تاسو ته دا جایزه نه ده چې بس موږ قول باندې فتوا ورکړو دا پته به یې کړو چې دا خبره موږ له کوم ځای کړې یعنې موږ په قول فتوا ورکړو خو چې دلیل درته چې معلوم وي چې امام حنیفه صاحب دا رایه ده او دې وجې نه ده نو بیا فتوا په ورکوه قیل لعصام ابن یوسف رحمه الله ده ته چا ورته ویله انک تکثر الخلاف لابی حنیفه رحمه الله تو ډیرو مسلو کې امام حنیفه سره خلاف کوي قالت ده ورته ویله په جواب کې ځکه لان ابا حنیفه رحمه الله ځکه چې امام ابو حنیفه صاحب چې ده اوتیه من الفهم ما لم نعطا ده ته هغه فهم ورکړی شوی دی چې مونږ ته نه ده راکړی شوی ده ته خدای دونه باریکي ورکړې چې مونږ ته نه ده راکړی شوی نو مونږ کله د ده په خبرې مقصد ته نه رسېږو نو ځکه بیا ورسره څه وکړو مخالفت وکړو فادرک بفهمه ما لم ندرک نو ده په خپل فهم سره د هغه شیونو ادراک کوي چې هغه مونږ نشو کولای ولا یسعنا ان نفتي بقوله ما لم نو د په خبره مقصد ته مونږ ونه رسیږو چې نه ورسېدو نو موږ د ده په خبرې باندې فتوا نه سو ورکولای ځکه چې د ده خبرې دلیل موږ ته معلوم نه وي دا نه چې د خبره غلطه وي او پته ولګېده چې فتوا دې چا په قول ورکړی نو دلیل به یې درته چې معلوم وي دلیل به یې درته معلوم وي بیا به دې ایخ په خبرې باندې چې کای فتوا ورکای خبره درته واضحه کوم عن محمد ابن الحسن دا فرمای انه سئل متى يحل للرجل ان يفتي کله یو سړی ته جایز ده چې دا فتوا ورکړي قال محمد محمد صاحب ته ویلا اذا كان ثواب اکثر من خطئ کله چې یو سړی صحیح صحت ثواب اکثر وي دی خطینا نو داسې سړی قابل دی چې فتوا ورکي دارنګ عن ابي بکر الاسقاف البلخي دنا چاته پوسو کو انه سئل عن عالم في بلده ليس هناك عالم منه چې مثال یو عالم د په شهر کې چې دنا بل عالم نسته هل يسو الله يفتيا ايدت دا گنجائش ته چې د فتوا نه ور کوي قال ان کان من اهل الاجتهاد فلا يسعه که دی د اهل اجتهاد و بیا ده ته دا ګنجایش نشته چې خلک ورنه تپوس کوي او دی فتوا نه ورکوي څه مقصد چې که اهل اجتهاد نه و بیا د فتوی نه ورکوي نو هیغ دور کې به مجتهد فقی به چوک و مجتهد و کیف یکونو من کیف یکونو من, من اهل الاجتهاد دا به د اهل اجتهاد نه څنګه ګرځي هغه کس تپوس نه وکړ قال دوته ویلا ان يعرف وجوه المسائل چې دی په وجوه د مسایلو پوهېږي، ویناظر اقرانه اذا خالفوه، او دی خپلو اقرانو سره بیا بحث مباحثه کولی شي که هغه د ده مخالفت وکړي، دا به بیا دا ګڼلی شي چې دی مجتهد درجې کې ده. قیل ادنی الشروط للاجتهاد حفظ المبسوط، دې وجې نه ویل شوي دي چې کم سې کم شروط د اجتهاد نه دا ده چی مبسوط پی مکمل چی یادی انتها مبسوط پی مکمل چی یادی اوس چی د تاسو مونږ په ځنی علماو دا خیالی کنه چی دا بالکل حافظ دی دیشی دا دا دونه ډیر حافظی نه دا اصل کی مونږ مبالغی اوس حافظان نستا حافظان مکو بچا سم سم چی نه اوس حافظان نشتا اوس تاسو کنی وګورو که تاسو بیا په دی خبری یقین نه را درومی یقین نه رادرومي نو ورسو محدثینو ته محدثینو ته چاغه خو قابل قابل محدثین در تخکاری او پوشی او یو نه تاسو کچ کچر ته سندان چې مقصد سره د سند نه یو کس سل, سل حدیث در ته چکړ تیر کړ سل حدیث نست حافظ الحدیثان دا دا خو اسی مونږ مقصد دا چې مبالغه لیکو پوش له ورسره لیکو حافظ الحدیث او حافظ الفلان او حافظ الفلان کني خدا غز او دا میدان بیا ورسو تاسو نو کو چې بخاری واړه ورته چې سل حدیث در ته چکا تیر که سند سند نه چې به درته تیر کی حافظ الحدیثانو ټیم نسته دا سی مونږ مبالغه دی ګوره خطا نشو کني دا غزه دا میدان ورته لای ما په کابل کې سل غزه ټوپ چو واله و په پوه شوي ورته لای چې بس دا غزه دا میدان کني تاسو وګرځو نسته حافظ چې د کوم یادی دا اسی د حدیث معمولی معمولی سو ټوکړي یادی لکه د هغه حدیث نه دی زاد الطالبین کې په پوه شلې او وړې وړې ټوکړې سره د صحیح متن او حدیث په پوه شلې سره د سرد نه دا دا ډیر زور غواړي دا کیسې اوس تېرې دي هغه مخکې خلک وو په پوه شې چا به لس زره یادې و چا او بلکل به داسې ورته ناست و حافظانو غوندې هېغ به ورته نیولی و بخاري او ده به مقصد دا چې په یادې باندې څه کوله ورته تېروله تاسو په دې خبرې پوه شئ دا څه خبره ده نو دا ډېر شیونه دي تاسو هم دا اوس مبالغي فقیه العصر په پوه شئ او ګوره جامع المعقول والمنقول په پوه شي او دا سلف فلانه او رازی دوران او غزالی زمانه لکه غزالی د زمانې ته وګوره اوس ګوره امام رازی د زمانې ته ګوره اوس نو د دونه ډېرې مبالغې داسې جوټ کې راځي دا هغه مبالغې غیر مقبولې دا مبالغه او کدا دی ورسره ونه لیکل پنجاب پله که نه بس بیا جلسې ته نه درځي چې دوره القاب سره ونه لیکې بیا جلسې ته نه درځي خبر شوې جلسې ته نه درځي ورپسې شه وایه دا څه خبره ده نو ګوره دې کې ډېرې دا ډېرې مبالغې خوند نه کوي دا شاه صاحب د ګوره دې خلاف ده دا ډېرې مبالغې خوند نه کوي د یو سړي په هغه کې ورپسې کوم ځای و شاه جي وفي البحر الرائق او په بحر الرائق کې ګوره راغلي دي عن ابي الليث نو اوس چېرته چېرته یو سړی مبسوط مبسوط حافظ ته اوس نه وفي البحر الرائق په بحر الرائق کي راغلي دي عن ابي الليث قال سئل ابو النصر د ابو النصر نه تپوس وکړای څه عن مسئله وردت عليه د هغه مسئلې متعلق چې په ده باندې وارده شوې وه ما تقول رحمك الله ته څه وایې تا باندې د خدای رحم وکړي وقعت عندك كتب اربع تا خو ته خدا څلور کتابونه رسېدلي کتاب ابراهیم ابن رستم ادب القاضي عن الخصاف کتاب المجرد کتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا ان نفتى منها او لا مونږ پر دا جایز ده چې دینه فتوا ورکو کنه وهذه الكتب محموده عندك ادا کو آیا دا کتب تا خو ته محمود دی کنه فقال دو تو ویلا ما صح عن اصحابنا فذلك علم محبوب ومرغوب فيه مرضی به چې کوم صحیح ثابت شده شی نه دي د اصحابو د مونږ نه نو هغه علم محبوب ده ما خو ته او مرغوب فيه ده ډېرو ملګرو به دا خیال وي چې قاسم مولوي صاحب مزاج په دې کې سخت ده. نه نه وګوره هغه شرح وګوره که نه دا اوس اکثر دا ناقلین دې فتاوا وایي مفتیان نه یي مفتي تاسو بیا شرایط دې افتا وګوره ما الحمدلله مطالعه کړي دي عقود رسم المفتي په پوه شې دې تخصص چې د چوره هغه پړاویږي که نه نصاب ما الحمدلله ټول مطالعه کړی ده ازبر مې مطالعه کړی ده په پوه شې نو هغې چې مطالعې په رڼا کې به بیا ته ووایې چې یاره مفتي به چېرته یي که نه چې هغه کوم شرایط دی افتاء چي دي ذکر کړي دا خو موږ هسي يو ګپ جوړ کړی دی چي تخصص کي لا داخل شوی نه يي ملګری بيا ټول ورته وايي مفتي صاحب پخير راغلې مفتي صاحب ښه يې مفتي صاحب مفتي صاحب يو ګپ مو جوړ کړی دی دا لفظ مو دونه سره هغه که کنه چي کانه چي ګئ بيا مفتي ورلاندې دی چي کانه چي ګئ مفتي ورلاندې تخصص کي لا داخل شوی نه يي مفتي صاحب پخير راغلې مفتي صاحب موږ هسي ګپ سره جوړ کړی دی لو احتجم يو سړی ده مقصد ښکاری ولګاو او اغتاب یی غیبت وکړو فظن انه یفطره یو سړی ده ښکاری ولګاو یو سړی ده مقصد دا ده چه یی وکړو غیبت یی وکړو ښکاری ولګاو غیبت یی وکړو فظن انه یفطره نو دا خیال وکړو چه یا رب دی غیبت سره ما روزه ماته شو یعنی چه ده ښکار ولګاو کنه دی سره ما روزه چه شوه ماته شوه ثم اکله بیا یې درته خوراک وکړه ویل چې روزه خو مې هسې ماته شوه غیبت مې وکړه که نه روزه خو مې هسې ماته شوه اوس سم خو ځان موړ که ښکر مې ولګاو روزه خو مې هسې ماته شوه نو سم خو ځان اوس څه که موړ که ثم اکله بیا د خوراک درته وکړه امي سړی ده ان لم یستفتي فقیها ولا بلغه الخبر اوس د یو فقیه نه تپوس نه ده کړی انا ده ته چېرته حدیث رسېدلی ده فعلیه الکفاره اوس په ده باندې په دغه صورت کې کفاره ده ولی لانه مجرد جهل ځکه چې دالته د جهل دا مجرد جهل ده نو یاری به ښه زبردسته کفاره ورکړي ورته یې به چې نه دی نه سړی زویه تا ته چا ویلي وو چې په دې باندې چې کېږي ماتېږي تاسې خپل ځوان باندې هغه کولی ورځه کفاره به لرې ها البته که يو فقيه ته ورغلی و دی مفتي صاحب ته ورغلی و چې مفتي صاحب په دې روزه ماتېږي که نه هغې غوښتې له چا روزه دې ماته شوه دی یاري کور ته لاړ خوراک یې درته وکړ نو قضا خو شته خو کفاره نشته ځکه چې دلته اوس دی ایغ مقلد غونې ده که نه نو الا برا به ګردنې ای مفتی مالا هر شی په ایغ چې تا ولې مقصد دا دی چې داسې دی غریب خو په دې خبرې باندې خبر نه و دلته اوس ده عذر به چه وی قابل قبول وی یا ده ته حدیث رسیدلی ده هسی کتابو مطالعه سته مثال ګوری نور ټیک ته دور ناسخ منسوخ نه نده خبر دونه په مذهب علم نسته خو حدیث ورته رسیدلی ده چه من افطر چه من احتجم چه چا احتجام وکړ نو ده روزه ماته شوه چا غیبت وکړ ده روزه ماته شوه نو ده دا ماتوالی نه غریب دا خیال کړی ده چه بس نو دا حدیث چې لیدلی ده دا پته نشته چې دا حدیث خو اوس منسوخ ده دې نه بعد حضور صلی الله علیه وسلم خپل ښکر لګولی وه او روزه یې بیا ماته شوې نه وه دا پته نه وه ورته دارنګې مقصد دا دی چې د غیبت وکړه نو هغې خو دا مقصد چې روزه یې ماته شوه یعنې روزه یې کامله نه ده خو ده غریب دا خیال کړی چې دې به دا مقصدي چې ماته ماته شوه یعنې هسې ختمه شوه نو اوس بیا یې خوراک وکړه نو بیا په ده باندې کفاره نشته بیا په ده باندې کفاره نشته اوس تاسو په دې خبرې پوه شو فافتاه بیا ایغ ملا صیب فتوا ورکړه چی او ماته دی شوه او بیا د څه شی وخواړو لا کفاره علیه بیا دالته په د کفاره نشته ولی لان العامی یجب علیه تقلید العالم یاره دی خو عامی سړی ده په ده باندې خو د دې عالم تقلید چه ده ضروری ده اذا کان یعتمد علی فتواو چې کله د اعتماد د په فتواو کوي نو هر واری د په فتواو اعتماد کوي نو دا ویلي د په فتوای باندې اعتماد وکړه نو مقصد دا دی چې د خو عالم عامی سړی ده نو د پر خدا عالم چې ده دا د امام ګاڼه سی ټیک ته بیا په نو هر هر امیانو پاره د خپل علاقې مفتیان دا دي دو امامان ګڼل سي خو بیا دو اسې مونږ وایو ځکه چې دا د امام بونیفا صاحب مقلدین دي ځکه چې چونکې هغه اما هغه د دو چې کوم امام ګڼل سي هغه بیا چې کوم امام ګڼل سي هغه بیا د چا مقلدي د امام بونیفا صاحب کني امي سړی ډېر به امام بونیفا صاحب پېژني نو هغه جومات ملا پېژني نو دا دپاره دی دی د هغې مقلد قسم یو قسم چکه مثال هغه غریب په فتوی کې خطا شوی نو هغه خطا یې خو په ده باندې څه نشته شاه جي و ان لم یستفتی یا دارنګ د استفتاء خو ټیک ته چانه نه وکړه ولکن بلغه الخبر لیکن د خبر ورسید او هو قول صلی الله علیه وسلم چې هغه دا قول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا افطر الحاجم والمحجوم چې چاخ کار ولګاو ایغرو زما تشوا چاته ولګاو ایغرو زما تشوا وقول علیہ السلام دارنګه دا قول دی حضور صلی الله علیه وسلم ته ورسید الغیبة تفطر الصائم چې غیبت کوم دی دا هغه د صائم روزه ماته ولم يعرف النسخ او دته نسخ باندې علم دنه چې دا حدیث خو سره هغه مخکنه منسوخ تا افطر الحاجم او دارنګي ولا تعویله او د دې دوم حدیث تعویل نه ورته چې افطار نه دا مقصد چې روزه ماته شو یعنی کامل روزه نه وشو نو دې غریب نه په نسخ خبر او نه په تعویل خبر و لا کفاره علیه عندهما بیا هم صاحبین وایی چه په ده کفاره نشته ولی لان ظاهر الحدیث واجب العمل به ځکه چه ظاهر الحدیث واجب العمل ده په ده باندې ظاهر حدیث نه خدار معلومیږي خلافا لابی یوسف خلاف ثابت ته چا لره امام ابو یوسف صاحب لره شاه جی لانه لیس للعامل لعامل العمل بالحدیث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ هغه وایي چې نه په ده باندې هغه سته کفاره نه دی کوم تور استل شي زوی دی چې دته ناسخ منسوخ پته نه لګي نو د باندې عمل بالحديث په ظاهر چیرته پکار ده لانه ليس للعامل للعامل العمل بالحديث لعدم علمه بالناس یو عامل دی پر دا حق نسته چې د عمل بالحديث وکي او دته علم دی ناسخ دی منسوخ نه دارنګ رایسا ولو لمس امراة او قبلها یو سړی دا ښځه درته هغه کړه ګوتې وروړې په پوه شوې نو مقصد دا دی چې داسې څه ګوتې اسرائیل په ولګولې په دې شی نه دم ته ورته راغلی وه او قبلها بشهوتين یا بشهوتين چې کا خپل کړه او اکتحلا یا سترګې تورې کړې فظن ان ذلك يفطر بیا دا خیال وکړه چې یاره روزه خو دې درته چه شوه ماته شوه ثم افطر بیا یې ویل چې یاره روزه خو دې هسې ماته شوه شو اوړی ده دا به څوک لري تر ماښامه غرمه وه نو ویل چې یاره اوس روټۍ سورده وخوره لالا کیسه اوس سمه چکه شوړه فافطر بیا ملا صاحب درته سم روزه درته چکړه پسې ماته کړه فعليه الكفاره په دبانې کفاره ستا الا اذا استفتي فقيها آکه د استفتاء یو فقینا کړی وه او فقیه ورته ویل، فافتاه بالفطرة، فقیه ورته ویلي وو چې او روژه دې ماته شوه، نو کور ته راغی، ویې ویل چې یاره روژه خو دې هسې ماته شوه، اوسمه مړۍ وخوره، بیا نشته په. او بلغه خبر فیه، یا ده ته خبر په دې کې رسېدلی و. ولو نوی الصوم قبل الزوال، دارنګه یو سړی ده نیت دې صوم یې وکړ قبل الزوال، ثم افطر، بیا یې روژه درته ماته کړه، لم یلزمه الکفارة، اوس يو سړی ده وده ده ای لمر ده ته پر وخاته رمضان ده هغه یې نه ده خوړلی سحري یې نه ده خوړلی نو اوس موږ مذهب خدا ده چې مقصد دا ده چې روزه دي کړي روزې نیت دې وکړي ودې اوس یې روزې نیت وکړه روزه یې درته لرله بیا سوچ ورغی چې یاره هسې دې وستاول نه نه در لرلی که نه زغرب ورکه څه یې درته وخوړل نو اگر که امام صاحب مذهب خدا دی چې روزه یې د شي که نه خو بیا کفاره نه په بولي ځکه چا نور امامان خو ده روزه نه بولي نو احتیاطاً بیا په ده باندې کفاري حکم نه لګوي ثم افطر لم يلزمه الكفاره عند ابي حنيفه رضي الله عنه خلافا لهما خو صاحبین وایي چې نه ستا په قضا فی المحیط شجی وقد علم من هذا ان مذهب العامی فتوى مفتیه او دینه پته ولګېدله چې مذهب د عامي سړي چی وي عامی سړی عام سړی مذهب چه وی هغه ما هغه دی فتوا دی مفتی دی د چه وی مذهب وی چا مفتی کومه فتوا ورکی هغه دی چه وی مذهب گاڼه سی وفيه ايضا اپدی بحر کې دا خبر هم لیکل دا فی باب قضاء الفوائد په باب دی قضاء دی فوائد کې یو سړی نه قضا یو قضا منذ نه فوت شو نو اوس مثال په تور باندې سحر منذ نه فوت شو نو ماسپخین کوي نو اول به سحر کوي بیا به ماسپخین کوي که مثال سهار یې نه وکړ، ماسپښین یې وکړ، نو صاحب ترتیب ده، نو هغه یې وشو که ونه شو؟ نو په دې کې دا مسئله درته راغلې ده. وفيه ايضا في باب قضاء الفوائد ان كان عاميا چې که چېرته يو عامي و ليس له مذهب معين د پاره يو مذهب معين نه و فمذهبه مذهب فتوى مفتيه كما سره به نو بس مذهب د ده به هغه ګاڼه سي چا کوم مفتي نه کومي مسئلې تپوس وکړي هغه په هغي کي کومه فتوا ورکړي بس دا په دغي مسئلې کي بس دا د ده مذهب ګاڼه شي کما صرحو به فان افتاه حنفي نو که يو حنفي سړي فتوا ورکړه حتي اعاد العصر والمغرب چي دی به اعاده دي بيا چا وکړي عصر مغرب دواړو وان افتاه شافعي فلا يعيدهما نو هغه اعاده ورپاره ضروري نه ده ولا عبرت برائه او د رأی ته اعتبار نسته او فی ذلک الباب یا دغ باب کی چی د کوم باب کی د حدیث میند که په دی کی اجتهاد درجه خدای ورکړی وه یا په دغی مسئلی کی اجتهاد درجه خدای ورکړی وه کان له الاستقلال بالعمل نو دی به په دغی باندی مستقلا عمل کوی هغه خپل مذهب به پکی پریدی دا صرف شافعی سره خاص نه ده دا خو هسی د یو مثال ورکړ یو حنفی ده بل ده بل ده ټولو لپاره دا حکم ده و ان لم یکمل و ان لم یکمل و ان لم یکمل اکچت ده پدی کی کامل نو په درجه دی اجتهاد کی کامل نو وشق علیه مخالفة الحدیث او په ده باندې دا ګران و دی درجې د اجتهاد ته نه دی رسېدلی خو یاره دا ورته ګران دی چې اوس د امام والا منه او صحیح حدیث باندې عمل نه کوم صحیح حدیث باندې عمل نه کوم نو شاه صاحب وایي چې بیا دې ورته وګوري چې په دغه حدیث باندې بل امام عمل چیرې کړی ده که نه نو که چېرته بل امام عمل په کړی او په دغې مسئلې کې دې غرب وکړي بل امام ته دې واوړي ځکه چې دا لې زړه دا نه برداشت کوي چې دې ظاهر حدیث نه زه چې وکړم خلاف وکړه نو خپل مذهب دې په دې کیسې کې پرېږدي بل مذهب باندې دې چې وکړي عمل وکړي شاه سے پدې کې ډیر فراخي کوي پدې کې چې ډیر فراخي کوي شاه جی وشک وان لم يكمل اکچرته مقصد دا چې اجتهاد پد کې کامل نو وشک عليه خو پد باندې دا خبر هم ګرانه وا مخالفت الحديث او مخالفت حدیث بعد ان يبحث ورسته دینه چې د بحث هم وکړي حدیث متعلق او چیرته دا ورته ثابت نشو چې دا منسوخ تلاچ فلم یجد للمخالفت جوابا شافیا عنه چې کوم خپل مذهب خلکو خپل مذهب امامان دی مخالف دي نو د مشرانو سره ملاو سو او ټولو ته وتویل چې جی دا حدیث خو د موږ مذهب مخالف ته نو اوس موږ څه چل وکړو ته جواب ورته وکړه هیچا ورته کافي شافي جواب نه کور نو اوس چې نه کور خو دغه په حدیث باندې لا کلک شو کنه فله العمل به نو ده به وسرای سی پدی حدیث به عمل وکي ان کان عمل به امام مستقل کچرته بل امام مستقل پدی عمل کړو سوا د امام شافعی صاحب نه دا خو هسې یو مثال کې مو حنفي ده نو امام ابو حنیفه صاحب نه علاوه بل امام مذهب